ګرانو مینوالو زموږ دکان پتا یاد درئ سرایدین اسلامی کیسر این سڑی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے زیرو تین سو ایک اٹاسی اکانوے تین سو اکیس دو موبائل دین نمبر ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير یا فتاح یا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح ونون الخفيفة لا تدخل لا تدخل في التسنية أصلا ولا في جمع المؤنث لأنه لو حركت النون لم تبقى خفيفة فلم تكن على الأسر وإن أبقيتها ساكنة يلزم التقاء الساكنين على غير حده وهو غير حسن اللهم لك الحمد ولك الشكر کتاب خو بس من ختم اجمالا اوس وکخيري الله پاک پیرا باندې اوه لکی تفصیلا او تفصیل چې موافق شي د اجمال نو پاغي کی وی جمال او تفصیل او موافق چې سوقیات کی ناغوی صاحب کمال او سړی ګرځي صاحب کمال خو چې نشي دی زی ملال رنجی د ستړي نه کنار وخت ته شاج بشرش ها ګوره د احوال المصنفین د مولانا محمد حنیف غنگوهی هغه پیدا ک وګوره نو قد اغنانا عن تذکرة المؤلف هغه مونږه بے پروا کړیو التبت حالات د تفصیلا بیان لأن الوقت معنا ضيق ها پاتې شو خبره د خطبو د قیل او قال نام نوای دغه وجه دار چې مو خدا کتابونه چې تکرارونو لنا غرضان یو خدای چې تدن په متن پوښ په عبارت دننو او ستا متن زدشي محاشی محی شرع قیل او قلنا دا بیا دا نه رستو سړی په خپل هم سنه سکول شي څه هدف نو دغه تکرار د کتابونو زموږ مقصد دی چې تا کال کې ویل دي نو تا تکرار بشي دا تکرر نو تقرر بل خبره ده چې زمونږه مقصد د دې کتاب د تکرار خو دغه تقریر هم دی خو اجرا مقصود نو تا ته موږ نه حمیر وی نو اسم راغې نو هغه به موږ چلو پیل راغې دا اقسام رااله عوامل رااله نو اوس به دا تو نحوه کې راځي نو هغه شی به بار بار تازه کیږي او دی خو به اجرا کیږي تاسو په خبر رسی کنه نو مقصد سود د کتاب طبعا تقریر لیکل نه دي د قیل او قال مقصود تکرار د متن د کتاب دی چې په ته پیش دن ملاکی سړی په دغه دن کتاب باندې او دویم اجرا د پاره د قواعد تازگی د تستا ذهن ته د قواعد د اجرا راشي ګوره خبره ده چې په خطبو کې به د پنځو قسمه هستو خیال ساتي دسو یو د رب کائنات ځکه داغه د نوم نه بغیر هر شی ناتمام دی چې داغه د انوم تلر کې نو صفر جمع صفر صفر صفر دا ټول صفر کې بیا ضرب ورک ناول خو هغه مجلس ته نه چې کوم کې د الله نوم نه نه یو د الله نوم دی چې دا د هر مجلس د آغاز دریم داغه د آل ذکر ضروری دی ځکه چې داغه آل هغه داغه اقربین دي او داغه محبوبین دي ناغی تبا ځکه په ښه نظر ګورو او هغوی به یادو چې په هغوی باندې هغه خوشحالېده یا عمر ان العم سن ابي عمر تا ته پته نه تر چې دې دا د پلار شاخت او سلورم به صحابه یادو ځکه چې هغه زموږ د دین مقتداګان دي او موږ چې نن تور ټکی وایو او روحانیت تحصیلو او د آخرت منازل او د الله د رضا لارې څوکو دا د غي په خلو په وینه موږ تر رسیدلې نو صحابه د دې یاد وي او نمبر 5 د ټولو متقیانو چې هغه د دې دین لپاره قربانې کړې دي دا غي یاد بکو او چې څوک خپل محسنین یاد نکي نو من لم یشکر الناس لم یشکر الله سبق وایم خو استاد نه منم دا مړه پړ پوسا سبق وایم خو استاد نه منم ته به څه سبق وې خورې به ول به استاد منی رستو به سبق زوی مولا شوی مخو کتاب مې هغه سره ویلې خو نور وه را باندې لکه تحقیقات مې خپل دی لکه لکه دا تحقیقات دا د استادانو د سبقونو برکت ته پوښې تا نصاب ته خبر او رسوله دا ما د بار نه دی وروړي لاندې وګوره الحمدلله رب العالمین ٹھیک ده بیا والعاقبته للمتقین اے هغه اخیری د څه کړی دی مخکې کړی دی والصلاه علی رسوله محمد وآل واصحابي اجمعين پنجرانه کرانه ها نو دا تا ته وای چې تبا او دا خلق وردا نه دي دا ته چې کله یو مضمون لیکي نو یو با داغه مقام په ذهن کې پیدا کی دویم داغه مقام به په نفسه بیانه درم داغه موضوع بخه سلورم داغه ماخذ بخه پنځم داغه وجه د اخذ به چې دا مې ولې غسته ته پوهږې کنه اول چې ته مضمون جوړه دا کوشش وکې سنو چې دا به د اذهانو کې څنګه خراش ته خطیب تقریر کې مؤلف لیکل کې او مضمون نوی سي نړمبه بته دا کې چې زدا لیکل کوم دا د خلکو ذهنونو کې ستري کې سر راشي دا کیف وتفقه په پانه نه توره دویم دا به ته د ذهن نه علاوه به د هغې یو حیثیت جوړی چې یاد شي یا نه شي خو قیمتي ده که د دې یوې نیمې روپۍ د اخبار پاڼه ده دریم ته به موضوع خې به بعد خو به نه غریږي چې لګي کله دی خو دی کله دی خو دی کله دی خو کله وې جونجا باچو او کله وې په خپل زنګیدله او کله سوی او کله سوی نه تا خو یو موضوع وی قیمتي چې ته ستا مخاطب پیش چې دا سړی ما ته دا وی او دا را تخی پیګه کنه پیګه سپیر نو ګورا دا دویما خبره دریما ته خپل موضوع سمجھ کې راځي کنه او سلورم بیا وته دغه موضوع ما خسخه چې دا موضوع مې دغه ځای نه راغشته دا څه نه ده چې خبرې په دې کړي او پته به نه لګي چې د کم ځای نه غړېدلې او بعد سړی علمي غلا کوي کتاب بولې کې یسبا پردی بارتونه براوالي اوه او ټاپه ور کی پلان کې شیخ صاحب یا شیخ صاحب دا څه چل کړو ډېر داسې ماولي نو زه مننا لله تا دغه یو دغه ته ومه تا دا پردي عبارتونه راغشتي دي نو تا تاسو نه ویلو چې دا یې ما اخر کې ویلي چې دینه مې خاص کړی نو ما دونه خو به مضمون سره هو به هو عبارت اخه دغه ځای کې سره وای چې عبارت خپلی او اواله معنا داغي او ست عبارت هم د بل راغشتي خو اخر کې لیکه او علاوه کړه چې د عبارت په پلان کې دي نور څه ډېر الله دې مو تا ټول د علمي غلا نه وساتي نو ماخذ بخه سلورم پنځم بداخه چې دا ماخذ چې ما را واغست نو دا ماخذ نوول ما را واغست وجه سوا ا ماخذ ټیک نو ما سره ځانو کړو د اما بعد نرستو تر پسلون پورې تا ته دا پنځه خبرې راځي تو ته وکی دا دی وی اما بعد فهذا مختصر ګوره چې ذهن کې ته دا خبره کینې نو یو خبره مختصر کوا خبره ته د ایران دا قصه جوړه کی نه هغه سوچته یادول شي مختصر ټکی وکړه کار نو یو دا دویم دا چې ستا ټکی دی مرتبی مرتب لکه تا ته زویم کنه چې دا درې شوي او دا پنځه شوي نو دې رستو وای ورتبته على مقدمه وثلاثه اقسام وخاتمه بتوفيق الملك العزيز العلام دا تار ذهن ته چول د پاره وای چې بس دا مقدمه او درې قسمونه او خاتمه بس کتاب دی یاد شو کنه مقدمه کې مبادی دي او درې مقاصد مرفوعات او منصوبات او مجرورات دي او خاتمه ته اخر کې راشوي د نه د ذکر کړي الله دې په کې اتیا خیر واچي چاوي چې د خاتمه توابیر دي مې غونت کې راوړل دا ٹھیک تا نو دغه د کتاب خلاصه د کتاب ته تجمالا یاد شو پیش په خبره دا دا چل چې د کړ دي نو دا د صدا پاره کړ دي چې دا په ذهن کې کیږي دیم مضبوطن الکه دا ګوره ما چې کم دی نو د لنده خور به د څه قصې نه دی کړي مضبوط دا ما کرا کرا مسلې د پوزیشن د کتاب په نصحي واده کړي چې دا څه نه وي چې د ګورانګا بنګا جمع کړي ما ثبت والا مسلې جمع کړي او دا په نحوه دلته مضمون خو دا چې دا مې په نحوه کې جمع کړي اوس ته ما خاص کړي سلورم نمبر ماخذ جماعت فيه محمات النحو على ترتیب الکافیه په ترتیب د کافیه باندې می جمع کړی دي نو په ترتیب د کافیه چې د جمع کول نو کافیه خنوا مو خو هغه وی کنه نو بس تا تاسو له دوباره کړه کو تکلیف دې فرمایه نو دی وای وای مبوبن یو هغه بابونه نو قائم کړي مرته به کې بابونه قائم کړي او بل مفصلا بل هغه پکې فصلونه نو قائم کړي ما خو ته فصلا فصلا فصلا بل بعبارت واضحه هغه عبارت خو ډیر خفیو متول د دغه کتاب د پسړی سر تاوي د تفتزانی هغه وای کده کافی یو کرخه عبارت ته انکان کل حسن فکفلان ویل که فکفلان وسته براش که دا یو کرخه عبارت مال ابن حاجب را کنو دا غون متول ولا ورکو ها ناغه خو ډیر زیات چې کم دی مغلق او زه بعیب انا سب خو دته دو دو سونه چار او مخرا چار ادا سه میرا تاسان کړی دی ما ایراد لمسلتی پی جمع مسائلها بل ټول مسلو له مثالونه راوړي دي ابن حاجب خو باچا سره مسله کړې ده او تیر شوی د مثال اړو پروا نه ده ساتلې او ما ته ټکی ټکی مثال راوړل دي او یو چل مې بلم کړی دی من غیر تعرض للادله والعلل خلق مسله ذکر کین و سره دلیل ذکر کی اے وې د بسم الله د بعد اثر غټ ولې دی او د سیندریغه خې ولې دی او دې مين کې دا سپین ځای ولې ښکاری دا څه خبره کوي وای ما دا نه دی کړی او دا مسلو دلیل مم نه دی ویل دا ولی ویل الله یشوشا وای د دې وجنا چې تشویش کې پرو نزي ذهن المبتدی لالا یشوشا یا لالا یتشوش په معنا سره بشي او کدا معلومه شي لالا یشوش ذهن المبتدی چې زما دا تعلیل ذکر العلل دا مشوش نه کی پریشان نه کی ذهن د مبتدی عن فهم المسائل اے الا په مسله نه دی په او ته په اعتراض واره دی الا په مسله نه دی په الا په مسلمانې نه دی په او ته بیا په ولایت کې نه ها وسمیته بهدایت النحو رجاء الى ان يهدي دا هدایت نوم وتذکر خره چې امید دې چې الله پاک اوله خبره نحو په لغت کې څه ته دویمه خبره تعریف او غرض او غایه په جندل ولې پکار دي پیګه په خبره کنا تعریف غرض او غایه په جندل ولې پکار تعریف کو نه پیژنې ده شی طلب د مجهول مطلق راځي ٹھیک ده ک غرض څه کوم دی موضوع نه پیژنې نو تمیز ناراضی د فن مشروع د غیر مشروع او که غرض نه پیژنې سعی بس کیږي دا درې ځکه پیژندل پکار نو اول معنا د اول دا وایا چې دا سيزونه درې سي ول پیژندل پکار دویم نحو په لغت کې ستوي سیانت دریم د نحو تعریف سره موضوع غرض پیجندل پکار دي ٹھیک ده ولی که تعریف نه پیژنې نو طلب به څنګه کې تعلقا امیر صاحب نه پیژنې او ګرځي وپسې نو صاحب ده بش او کته موضوع نه پیژنې نو بیا به امتیاز نشي کول او که غرض نه پیژنې نو صاحب ده بش او نحو په لغت کې څه ته وایي صيانت صيانت ته حفاظت ته نحو ته نحو ځکه وایي چې دا د انسان صيانت کوي د غلطۍ نه په اعراب کې او تعریف د نحوی هغه دا علم باصول یعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث دا یو علم دی په داسې قواعد سره چې پیجندې شي په دې سره احوال د اخر د کلمو درو د حیثیت د اعراب او د بنانا دا یو داسې فن دی چې د کلمې اخر داغه حرکت تا تخی چې په دې به حرکت وې که سکون وې او دا معرب دې کوم مبني دی وکیفیت ترکیب بعضها بعض اے تا ته ما ویلو خو تیر کړی چې دا نحو بس دو مقصد دی یو دا چې په دې کلمه په آخر کې دا حرکت ته کې سکون دا ول راغلی نو دې په دوه قسمه جواب درکړي یو بدای چې دا خلقی دي دا مچېړه دویم بدای چې او د دې وجه دا چې مبني راشي تو پیدا ول مبني کو خدای په قدرتونو راغله پیش قد ول ساکن چپ شي خلیل باندې نارنج راشي معرب کې زید جازید کې په خپل راغلي فاعل دی سر ول راغلي مفعول دی زیر ول راغلي مجرور حرف جر په داخل شي نحو هغه فن دی چې تا ته د حرکت وجه خي بس چې یا دا وجه ده یا د خدای په قدرت راغلی ٹھیک ده دویم نحو تا ته د کلمې د خودو ځای خي چې دا کلمه به مخ کې کړي دا به رستو کړي دا به مېس کې کړي نحو تا ته د کلماتو جوړ خي دا دوا کار کته په دې دو پیږي بست نحوی که په دې دو نه پیږي کنه نو که شرجامی نه که عبدالغفور هم وپسې وسټو یادې کې خو ته نحوی نه نو نحوی نه نحوی هغه ته وایي چې عبارت صحیح وایي ترکیب کولی شي چې زور زیر صحیح وایي او ترکیب ته وځګل لکه د توتی چغیږي دغه ته نحوی وایي کې کشمه دې په ولا کې د خدا نحوی دی لکه وایږي کنا زمونږه دا علمیه ده چې نحو ختم شي خو ترکیب ناراضي زور زیر غلط وایو د نحو هغه تعریف هغه مونږ تحصیل نشي په دغه پسې بلګو حالانکه دا په میاش دو کې سیدیږي تو ګوره په دې دوره کې اس استاس سے استاس ته چې سه انقلاب راځي ذهن کې کنه راځي ها د زور زیر او ترکیب بارا کې خدا خدا نحوه دغه شو کنه د صرف دغه دا دی چې د اخر نمخ کې حرکات بس د دې ټیک کړي د اخر نمخ کې حرکات بس وک ټیک کړي دا به ته صرف ټیک کړي د اخر حرکت برته نحوه ټیک کړي بس کلمه ټوله جوړه شي او دا به کثیر مشق کو په داس یو کتاب چې پاغه باندې زور زیر نه د عبارت مشق زما ذهن کې کله کله راځي چې دله محور دا اثار مبتار او وقایت الانسان وګرځي نو دوه خبرې بوش یو خو به باعث ته مطالعه شي بعد مرګري خطونه ورکړي چې دا اکثر مونږه خاص خاص دینه دی وایو کنه